بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد د موږ تاسو درس لا تر اوسه پورې د مجاهدینو د غیر قتالي فعالیتونو په موضوع کې روان دی او د غیر قتالي فعالیتونو په جمله کې منګو تاسو پرون په دې موضوع کې خبره وکوله چې مجاهدین لکه څنګه چې جهاد کوي دغه سه باید د خپل جهاد آثار هم خوندي کی او وې ساتي او په دې باره کې به موږ یو دوه طرح وړاندې کړې او د یوې نوم هم ایخه وڅ شي د جهادونو کیسه او د دویمه طرح نوم هم کښی وو د شهیدانو یاد تفصيلات یې په هغه پرونی درس کې ثبت شوی دي نن بیرته هغه ته نه ورګرځو د غیر قتالي فعالیتونو په سلسله کې د مجاهدینو څ نور کارونه هم دي چې باید ورته متوجي شي او په خډه ولي انجام کې د هغه به ډیر لوی تاثیر وي ځکه چې موږ او تاسو یوازې د قتال یا یوازې د جنگ یوازې د وژلو وظیفه په غاړه نه لرو موږ او تاسو د جهاد د الله د دین په خاطر شروع کړی دی او د یو ولس لپاره هم شروع کړی دی دا د یو خاص جهت لپاره نه ده د یو ډلې د یو جماعت لپاره نه ده د یو ګروپ لپاره نه ده دا د ټول ولس د آزادولو لپاره ده او د دې ټول ولس د دین نه د حفاظت په خاطر باندې ده د دې ټول ولس نه د فساد د ورکاوي په خاطر باندې ده دلته د الله د دین د حاکمولو لپاره د جهاد شروع ده په دې خاطر باندې نه ده چې یو څو خاص محدد ټاکلي سیاسي اهداف او مقاصد دی او د یو څو کسانو دی او د نور کسانو دی وسیله په حساب کې استعمالي او بل ورځ چې هغه خپل مقصد ترلاسه کړي اعلان دی وکړي چې جهاد ختم شو نه دغه څه نه ده دا د الله د دین د حاکمولو په خاطر باندې شروع شوی دی اوس دغه د الله د دین حاکمول دا له جهاد نه او له قتال نه علاوه لمنګ نه نور څه کارونه غواړي دغه کارونه په جمله کې چې غواړي لمنګ نه یو هم پاغه کې دعوت ال الله یا د الله طرف ته د الله دین طرف ته دعوت دی د ټوپک ترڅنګ که دعوت ملګری ورسره نو بیا دا ټوپک هدفمند دی که د ټوپک ترڅنګ دعوت ال الله ورسره ملګری نه وو د الله د دین طرف ته د خلکو را بلل ورسره ملګری نه وو او په دینی لحاظ باندې د خلکو ذهن سازي ورسره ملګری نه وو نو بیا دا خو یوازې وحشیګری ده دا خو بیا یوازې وینه تویول دي دا خو بیا یو فطری او طبعي ډول باندې یو مکروه کار دی خو کله دینی هدف مندي ور سره ملګری وي نو بیا دا مقدس او محترم کار دی دغه دعوت ال الله دا به کو څنګه د دې لپاره کوم میکانیزم کوم میتود کومه طریقه په کار واچو ترڅو چې دا دعوت منګه خلکو ته ورورسو او خپل مسؤلیت ادا کو ځکه دا ټوپک منګ د دعوت په خاطر جګ کړی دی دا ټوپک چې موږ او تاسو راپورته کړی دا د اعلی کلمت الله لپاره ده اوس دغه کلمت الله په خپل د څه شي په دې باندې ځان پوي کو او خلکو ته ور ورسو دا چې یوازې اعلی کلمت الله لپاره او داس داس داس بیا د اعلی کلمت الله لپاره او داس ګړز په دې باندې الای کلمت الله ناراضي الای کلمت الله د اول لتانه معرفت کلمت الله غواړي چې ته د الله په کلمه پوښې د الله کلمه د څه شی د الله دین د څه شی د الله د دین اصول او ضوابط د دې څه شی د الله د دین عمومي چوکاټ د څه شی د الله دین له بشریت نه له انسانانو نه غواړي چې په دې باندې ځان پوي ک نو بیا ته د الله د دین د اقامې په خاطر او د الله د کلمې د لوړوالي په خاطر ته جهاد کولای شي خو ته که په خپل په دین باندې پوه نه یې او که پوه یې خلکو ته دی ویلو توان درکې نشته ده یوازې ډزو ته خوشاله یې دا بیا د الله د دین مزاج نه دی د الله د دین مزاج دا دی چې ټوپک به د وسیلې په حیث باندې او دعوت الی الله به د هدف په حیث باندې په مخ بیایي ټوپک او جهاد او قتال او بم او بارود دا به د وسیلې په حیث باندې د ظلم په مقابل کې د کفر په مقابل کې او دعوت ال الله به د نبوت د میراث په حیث باندې په مخ بیایي چې کله د دعوت ال الله احساس په من کې پیدا شي کله دی الله په دین باندې فهم په منګه کې راشي کله دی الله د دین په مقاصد باندې منګه پوي شو د دې دین عمومي چوکاټ را ته معلوم شي د دې دین تقاضاوي او غوښتنې را ته معلوم شي بیا به تاسو وخت به پیدا کوئ نه دی وخت به در سره کمبوتي وای به دا کار پاتې شو دا پاتې شو دا پاتې شو دا پاتې شو بیا به وای چې کاش کې د شپم څل وک ساته وای چې ما ډیر غور ورکې کړی او ډیر څه ملي کلی ویلې تیار کړی مې وای او دا ورځم څل وک ساته وای چې زر زر پکې وخت نه تیر دی ما د خپل پروګرامونه سم کړی وای ما خلکو ته رسیدګی کړی وای ما کلی ته ولسته مکتب ته ټولنې ته ځوانانو ته خزو ته افراد ته دیو ته ما رسیدګی کړی وای او د الله دین مې ورته رسولای وای رب العالمین د دغه کار لپاره شدا دعوت ال الله ده د دې لپاره رب العالمین یو لک او څلیرشت زره زیاتو کم پیغمبران علیهم الصلاۃ والسلام را لېږلي دي نو اصلي کار دا ده راځي اوس د دغه اصلي کار د کولو لپاره په یو مشخص میتود باندې یا یو طریقه باندې یو څو مشخصه خبره در سره وکم چې دغه د دین زده کړه او دین خلق ته ورده کول یا خلق دی الله دین ته بلل دا به کو څنګه لکم ځای شروع کو او د چا سره به پدې کې برخه اخلو څوک به ځان سره ملګری کوو یا به چا سره ملګری کیږو لکم مرکز به شروع کوو دا هغه شیان دي چې په دې باندې که غور وکړو موږ او تاسو نو ډیر شیان بم بچت کړي وي ډیر وسایل به تیار موجود وي راته د هر نوي کار لپاره یا د هر مهم کار لپاره دوه طریقې دی یو طریقه دا ده چې تب لزان نو اوس هر شی موجوده وي تب کتاب لزان نه موجوده وي تب افراد لزان نه موجوده وي پیدا کوي به ته به ځای او مسکن پیدا کوي ته به هلته یو کوټه او کور او مکتب او دفتر او د شیان پیدا کوي ته به وسایل پیدا کوي ته به هلته اعتماد په خلکو کې جوړوي خلک به په خپل اهداف باندې قانع کوي د غین اورسته به خلک د تا مکتب د تا مرکز د تا سلسله د تا استاد د تا ملا ته راځي ترڅو پورې چې دې مراحلو نه تیر شوی نه یې ته عملا په ټولنه کې خپل ځان نشي مطرح کولای او نه خپل تاثیر الته ثابتولای شي خلکو باندې خپل تاثیر گذاری نشي کولای دا یو طریقه ده چې لزان نه به وره لصفر نه شروع کړي بل طریقه دا د ورونو چې په دې ټولنه کې تیار یو څه فرصتونه موجود دي وسته او هغه شته موجود فرصتونه لمنګ نه حسن استعمال غواړي چې په ښه طریقه باندې استعمال کو هغه سره هماهنګ شو زه فقط یو مثال تاسو ته وایم یو مثال کمنګه د دغه فرصتونو د جملې نه یوازې جمعات یا مسجد دا د یو عنصر په حیث باندې په نظر کې ونیسو نو تاسو راته وایئ چې کم تر کمه په یو ولایت کې به څو ولسوالۍ وي تر ټولو کمې ولسوالۍ وګڼي لس کنه داسې ولایتونه دي چې 25 15 درس ولسوالۍ ورکی دي خو داسې وګڼي چې په هر ولایت کې یوازې لس ولسوالۍ دي دا راته وایي چې کم تر کمه په یوې ولسوالۍ کې څو کلی وي کم تر کمه داسې اټکل باندې وایي تخمینی سل کلی وي پکې نو په یو ولسوالۍ کې سل کلی او بیا دا راته وایه چې په هر کلی کې فقط یو مسجد وي او که په هر کلی کې کم تر کمه دوه مسجد یو کوز کلی مسجد یا د بر کلی مسجد یا د کوز سر مسجد یا د بل سر مسجد په هر کلی کې کم تر کمه دوه مسجد وي کنه درې څلور پنځه لس مسجدونه هم شته په یو یو کلی کې خو راځي موږ تاسو به فقط دوه مسجد فرض کو نو په یو کلی کې دوه مسجده په یو ولسوالۍ کې څو مسجده شو 200 مسجده او دا 200 مسجده بیا ضرب لس ولسوالۍ کا څو شو دا 2000 مسجده شو دا 2000 مسجده په یو ولایت کې دا د تا په حقیقت کې 2000 مرکز دي ته په یو ولایت کې 2000 مرکز لري خو د تا تسلط الته به کې نه راځي دا به عیب نه یو څوک الته یو مرکز جوړي دښمن راځي له کاناډا نه له امریکا نه له فرانسې نه له ایتالیا نه په یو ځای کې یو مرکز جوړي ګوري چې الته هم کې رادیو تاسیس کړي هم د جاسوسانو دفتر تاسیس کړي هم غزنه د عملیاتو برنامه تاسیس کړي هم الته کې یو مطبعه مطبعه یو شی لګولي هم یالته نور د دعوت کارونه شروع کړي هم سیاسي کارونه وي هم استخباراتي کارونه وي دغه یو مرکز نه ایو مرکز یالته فعال کړی وي هغه باندې څو ولایت اداره کوي د تا په هر ولایت کې کم تر کم څو مرکز شو 2000 مرکز دي او دا 2000 واړه مرکز ټول دي تا دي ولې ټول دي تا دي ځکه ته ملایې او دا مسجد د مولا او په دې مرکز کې له تاسو سره هیڅوک منازعه نه لري سیکولر در سره پکې منازعه نه لري هندو در سره پکې منازعه نه لري حکومت در سره پکې منازعه نه لري ایتالوي فرانسوي امریکایي در سره پکې منازعه نه لري دا خالص د دین لپاره جوړ شوی دی د دین په عنوان دی د دین د زده کړې لپاره الته خلک ورته راځي دا په حقیقت کې 2000 مرکز دي اوس کته دا ښه استعمال کړل نو د تا په هر ولایت کې 2000 مرکز دی او 2000 ځای ته موجود یې او کله استعمال نکړل د 2000 ځای څه چې 3000 لزر ځای شي ته بیا پکې پر دې ځای دی په سوړه کې ده چیرته په سوړه کې شپه کوي یا به ځنګل کې شپه کوي یا به چیرته په غره کې وسیږي یا به چیرته فراری په یو بل ځای کې وسیږي په داسې حال کې چې د دین په نامه 2000 مرکز د تا موجود دي خدا تا پکې کار نه دی کړی دا تا منظم کړي نه دي تا بسیج کړي نه دي تا هماهنګ کړي نه دي تا پیغام نه دی ور کړی تا حسن استعمال ورکه نه د کړی په خطر قد استعمال کړي نه دي تا هغه ته خپل د دین پیغام په منظم شکل په مناسب شکل په معاصر اسلوب باندې الته نه دی رسولي چیرته په یو ځای کې یو سړی راشي د انګریزي ژبې یو مرکز جوړ کی یو کورس جوړ کی پنځه شپږ میاشتې لا نه تېرې شوې درې څلور سوه هلکانې بیا پیدا کړي انګریزي یې ور زده کړي ورته همداسې دا که نه ده تاسې او د موږ او تاسې په زرګونو مرکزونه موجود دي بیا دغه دوه زره تاسې ضرب کوي په څلور درسو کې دا په زرګونو مرکزونه راځي اتش په تزره ته اتش په تزره مرکز ولري او بیا دې هم د تا پیغام پکې پردی وي بیا دې هم د تا پیغام خلکو ته په سم ډول باندې نه ورسیږي دا مشکل لکم ځای نشأت کوي دا مشکل له دې ځای نشأت کوي چې موږ دغه مرکزونو ته پام نه دی وراړولای دا موږ خپل غنلې نه دي دا موږ د خپل د دین مرکز خپل د دعوت مرکز خپل د فعالیت مرکز خپل د مردمداري مرکز خپل د پیغام رسونې مرکز ګرځولای نه ده بس یوازې د فریضې د ادا کولو لپاره دلته راغلی کومه تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د نبوي مسجد رول او نقش تزیر شو نو البته به ګور موږ تاسو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد یوازې د عبادت لپاره نه و د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد هم د عبادت ځای و هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد د اجتماع او د تصمیم ګیری ځای و هم د خلافت او د حکومت مرکز ولامدې زینب لشکرکشي کېدی هم امدازه دارالقیاده و لخکری بلمدې ځنه خوځېدې د جهاد لپاره مادهګي امدې ځکه نیول کېده د ډیپلوماسي مرکز او د نورو ولسونو او قومونو سره د روابطو د جوړولو او د شکولو تصمیم ګیری به لامدې ځنه کېده والیان او سفیران بلمدې ځنه لیګل کېدل او ټاکل کېدل به او چې بیرته وراغښتل کېدل محاسبه به ورسره په کم ځای کې کېده په همدې مسجد کې ورسره کېده زندان به هم همدا مسجد و چېرته یو صحابي نه یو سهو اشتباه شوی و رضی الله عنه بیا به راغله په خپله به یې ځان د مسجد په ستنو پورې تړلی و د میلمنو سره به ملاقاتونه همدلته کېده تدریس به همدلته کېده بیان به همدلته کېده وحی به خلکو ته لمدې ځای نه رسېدله اصحاب الصفه به امغلته و چې دین به زده کاوه د مسافر او د بیکور خلکو د وسیدو د پاتې کېدو د تجمع ځای به همدغه و من خو د مرکز د مسجد رول هیر کړی دی من خو مسجدونه شاند کړی دي په لوی لاس هم شاړ کړی دي منګ مسجدونه د مسجد هغه اصلي نقش چې بیرته اعاده شي راوګرځول شي ورته تاسو به ګوري چې منګ په هر ولایت کې 2000 مرکز لرو دا منګ په تر ټولو کم اټکل باندې وویل په داس حال کې چې دا شمیر به کېدې شي لکونه ته ورسیږي نو د دغه مرکزونو استعمال د که یو نقطه وګڼو نو موږ ډیر فرصتونه نور هم لرو چې باید هغه استعمال کو ما تاسو ته وویل مخکې چې یو هغه طریقه ده چې ته بل صفر نه شروع کړي هغه ډیر پر خرچه او ډیره زمانګیره طریقه ده یو طریقه دا ده چې په دې ټولنه کې تیار دینی نقطې دینی فرصتونه دا موجود دي دینی سہولیات د دین په نامه تیار الته موجود دي لدینه ته یو جهادي جهاد په حیث باندې د داس یو چا په حیث چې د شریعت د اقامه کولو د دین د اقامه کولو د شریعت د تطبیق لپاره کار اخلي دا د ولید ته د عمل ځای نشي ولید د ته د کار ځای نشي ولید د ته مرکز نشي په داسې حال کې چې دلته په ورځ کې 15 ځلې د کلی خلک راټولېږي او د تا پیغام الته اوریدلای شي نو یو نقطه ما تاسو ته مسجد یاد کړ همدارنګه بل نقطه کې درته وایم هغه علما دي د دین علما په هر کلی کې شته په هر مسجد کې یو څوک د امام په حیث باندې شته په هر مسجد کې یو څوک د مؤذن په حیث باندې شته په هر مسجد کې یو څوک د نائب امام د خطیب د طالب د داسې یو چا په حیث باندې شته دا په حقیقت کې د دین عسكر دي دوی دین ته ځانونه وقف کړي دي راغلي دین ته نسبت ده دا کار یې د دین ده خدا چې د دین والا او ترمنځ د یو ډول کاری هماهنګۍ نشټوالی دی نو ځکه دغه مراکز یو ډول غیر فعال پاتې دي د دوی د خدمتونه یې چې ارزه کوي دا سره هماهنګ او مربوط نه دي تړلې نه دي نو ځکه خو ډیر ځای نسی هم نه نو عملی شروع ورونو د دې لپاره چې تاسو ته مشخصه نقطې در په ګوته کړي تاسو په خپل سیمو کې په خپل ولایاتو کې په خپل ولسوالیو کې په خپل کلو کې له علما او حضرات سره هماهنګي جوړه کړئ له علما سره تاسو خپل هدفمندي ور سره شریکه کړئ علما د دې ټولنې لوی هستی ده علما په دې ټولنه کې ولو که څومره علم کم وي ولو که څومره هغه نیمګړی نیمګړی مولا هم وي هغه بیا هم د کلی د خلکو د باور مرجع ده او د خلکو د دیندارۍ هغه سمبول یا د دین زده کونې مرکز او مصدر هغه امدغه ده تاسو د مجاهدینو په حیث که د علماو سره خپل روابط سم جوړ کړئ علماو ته خپل پیغام ورکړئ علماو سره هماهنګي جوړه کړئ مجالس ور سره ولرئ خپل هدف ور سره شریک کړئ څو وسایل په لاس باندې ورته ورکړئ ملاتړ یې وکوي شریک برنامه ور سره جوړ کړئ نو لوی کار به وشي د دین رسونې دی الله د دین طرف ته د خلکو د دعوت ته به وایي چې زه خو نو یوازې د ټوپک په چلولو پیغام زه به دعوت ال الله څنګه وکم صحیح ده چې ته به څنګه وکوي ته به نه پی باندې پیږي دغه مولا صاحب خو په باندې پوښ په دې 2000 کسانو کې زر کسان خو به د دعوت استعداد ولري که زر نه لري 1500 خو به ولري که 1500 نه لري سل به پکې ولري که سل نه لري 50 به پکې ولري چې 50 ونه لري لس به پکې ولري او د من خو ګمان دا د شدا هر یو لري په متفاوت شکل باندې چا سره لګ چا سره ډیر نو علما او ته ډیر ارزښت ورکول دا د موږ تاسو دینی وظیفه ده او دا د موږ تاسو د ټولنې مشران دي کې منو کې نه منو دا حقیقت دا حقیقت دی چې علما د دې ټولنې معتمد خلک دي او چې هغه خلک هغه مجاهدین هغه ګروپونه چې د علماو سره په کلیو په وطن او په سیمه کې هماهنګي لري او هغه د ځان سره هماهنګ کړي دي په دې کار کې لزان سره شریک کړي هغه ډیر هوسا دي په هر لحاظ باندې هوسا دي هم د اطمینان په لحاظ باندې هم د کلی خلکو سره د تعامل په لحاظ باندې هم د امنیت په لحاظ باندې هم د وګې نه د بوج کمیدلو په لحاظ باندې هم د خلکو ترمنځ د یو صلح سلام او د خلکو ترمنځ د یو روغ جوړ راوستلو لپاره الته تیار مرجعیتونه موجود دي نو علما ډیر لوی خلک دي او د دې اهمیت ورونو یو څو نقطې یوازې تاسو ته وایم هغه دا چې اول دا چې علما د الله نه ویریدون کې خلک دي او دا د ما وینا نه ده د رب العالمین وینا د دوی په حق کې هم دا ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما یخشى الله من عباده العلماء رب العالمین فرمای لا الله نه ویریدون کې خلکو کې هغه علماء دي انما يخشى الله من عباده العلماء بشکه هغه چې ویریږي له الله تعالی نه په خلکو کې هغوی علما دي په علماو کې د الله نه ویریدونکي خلک ډیر دي نو چې رب العالمین ستایلی دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې العلماء ورثه الانبیاء علما د انبیاء وارثان دي ځکه انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام نه درهم پریخه دا نه دینار پریخه په میراث باندې بلکې چې څه پریخه دا هغه علم ده انما ورثوا العلم هغه علم پریخه ده او دا علم د چا سره ده د علماء سره ده نو علما د موږ په ټولنه کې په دینی لحاظ باندې تقدس لري په دینی لحاظ باندې احترام لري په دینی لحاظ باندې دا یو مرجعیت ګڼل شوی الله د تزکیه کړی ده البته هغه خلک چې په واقعي معنا باندې علما یې کله چې ځینې خلک به داسې وي چې د علماو له نامه به بده استفاده هم وکړي هغه به علما سوء وي علما شیطان به علما سلطان به خو ډیر علما داسې دي چې هغه الله نه ویریدونکي خلک وي دویمه خبره دا ده ورونو چې علما له خلکو سره په مستقیم تماس کې دي په دې معنی چې پنځه وخت د کلی خلک مولا ته حاضری ورکړي مولا ته راځي مولا ته خپل حال وایي له مولا نه پوښتنه کوي کې د کور خبره وي کې د مرز خبره وي کې د دم دعا خبره وي کې د نوم اخودلو خبره وي کې په غوږ کې د اذان کولو خبره وي کې د دینی مسلې او د فرض او د واجب او د مستحب او د روا او د ناروا د پښتنې خبره ای کله یو چا سره د یو څه معاملې د کولو خبره ای نو مشورې ته خلک راځي چاته مولوی صاحب ته راځي مولا صاحب ته راځي نو مولا له خلک سره په مستقیم تماس کې وي او فائدہ یې څه شاید فائدہ یې دا د ورونو شکل تاسو د مجاهدینو په حیث له علما سره خه همانګي ولري او کار ور سره شریکي د علما ته د کلو خه او بد خلک ور معلوم دي دا خور معلومیږي چې په دوی کې ښه څوک ده او بد څوک ده جاسوس څوک ده او مخلص څوک ده خو مسلمان څوک ده د کمزور ایمان خاوند څوک ده مالدار پکې څوک ده او کمزور او غریب پکې څوک ده په دوی کې امین سړی څوک ده او خائن او غدار سړی ورکې څوک ده نو دا خلک تاسو در معلومیږي د چا لارې نه د مولا لاره نه ځکه مولا دلته یو ورځ نه دوه ورځ نه په کلونو په میاشتو وسیدلې دی او د دې خلکو په ټول هغه مزاج باندې پیږي د دې ټولنې اجتماعي جوړښت ور معلوم دی د هر چا وزن بیل بیل ور معلوم ده چې د فلانه څو کیلو ده په عقلي لحاظ باندې په دینی لحاظ باندې په امنیتي لحاظ باندې د فلانه بیا څونه وزن لري نو چې کله تاسو د علما سره هماهنګ شئ علما ځان سره هماهنګ کوي په حقیقت کې تاسو د وطن خلک په سمه معنا باندې وپیژندل ځکه لمولا نه څوک په اسانه پټیږي نه چې پنځه وخته په دب سرازي دريږي کراغه ورپسې ودرېد هم مولا ته ور معلوم شو او کرانغه هم ور معلوم شو فلانه نه راځي بل مازه ده فلانه په کلی کې د منځ ته نه راځي بیا هم ور معلوم شو ورته ما او تاته معلوم نشو د پس کو در که جمعه تراغه هم ور معلوم شو او که ورته رانغه هم ور معلوم شو خو بده د په دواړو حالاتو کې ور معلومي ما او تاته نه را معلومي نو یو فائدہ خو دا ده چې علما له ولسونو سره له خلکو سره په مستقیم تماس کې دي او د خلکو د ټولنې د کلی د وطنونو د خلکو خ او بد ور معلوم دي چې ښه خلک پکې څوک دي بد خلک پکې څوک دي تاسو د ښو خلکو نه استفاده وکړئ او د بدو خلکو د شر مخنیوي وکوي او دا خودنه به درته لکم درک شوي د ملا سره لناستي او مجلس او خبره شریکولو له تفاهم نه دا به درته شوي دویمه خبره دا ده ورونو چې علما او ته ګوري چې کله په کم نظر باندې ونه ګوري دا ونه وایي چې د خو یو کس د زه ټوپک لرم او زه ګروپ لرم او زه پیکا لرم زه راکټ لرم زه د ډلګي مشرم زه قومندان نه ته چې دا ټوپک دی لوګي او غورځا او نور ته یو عادي فرد دی بلکې لا کله کله هیڅ شیم نه او مولا په هر وخت کې کټوپک ور سره د محترم ده کټوپک ور سره نه د محترم ده د د سره خډیر خلک دي د سره ولسونه ولاړ دي د سره قومونه ولاړ دي د سره کله ولاړ ده د محلي د مسجد خلک ور سره ولاړ دي د سره شاګردان او مریدان ولاړ دي د سره د مسترشدین ولاړ دي ور سره هر مولا هر مشر هر مرشد هغه په لسلګونو په لکونو په لسګونو زره کسان لري دا په هر حالت کې محترم دی په هر حالت کې دی ولسی پښتوانه لري دغه ولسی پښتوانه کدی تا د ځان سره ملګری ک او په دې هدف کې د سره هدفمن ک شریک دی ک نو د د ولسی پښتوانه د په حقیقت کې نور دی ته پښتوانه ده او کته دی له پامه وګرځاو یا د مولا لزان سره دښمن ک نو ته په حقیقت کې ټول کله لزان سره دښمن ک تا په حقیقت کې د ولس لزان سره دښمن ک تا په حقیقت کې د مریدان د معتقدین د مسترشدین د ځان په خلاف باندې چارج کړل ته الته پکې پردای شوې دوی پکې ځای خلق دي نو د علماو لوی اهمیت د موږ په ټولنه کې او بل خبره دا د ورونو چې د موږ تاسو په ټولنه کې خلق فاکولته دکتور ماستر مستر د شریعتو د فاکولته فارغ چې په حقیقت کې ډیره برخه د شریعتو د فاکولته نه فارغ شوی دي د شرعیاتو نه نه بلکې د شریعاتو د فاکولټې نه فارغان له دونه خلک دین نه اخلي دوی نه خلک دین نه مني خلک بیرته راځي هغه مولا ته ناست دي هغه مولا نه شه د په جماعت کې ده د په خانقاه کې ده د په کلی کې ده لا هغه نه خلک د دین پښتنه کوي یو څوک به په فقه کې په اصول فقه کې په حدیث کې په تفسیر کې به دکتورا اخیستي وي خو شکل صورت ته چې ګوره د داو د مستر به فرق نه کیږي ګیره به سوان کړي سر به لوڅ وي شکل به یو ډول د انګريز غونې برابر کړي د چا بل به باور پې نه راځي چې دا په دین پي په داس حال کې دا ډاکټورا اخیستي په تفسیر کې د خلکو نه خلک دین نزد کوي دینی اعتماد ور باندې نشته ده خلک د دین مراجع د دین مصادر په دې ټولنه کې څوک غني علما یې غني نو علما د خلکو په منځ کې یا د علماو خبرې او نظریات د خلکو په منځ کې د دین پیژندنې یو معیار دی په دې معنی باندې چې کوم لاسي یو شی ته سم ویل هغه سم او کوم لاسي یو شی باندې فتوا صادره کړ چې دا ناسم ده بیا چې ته ارڅونه په ځان باندې خوشبوئی وه خلک بیا سګمې درنه نیسی کدی ور یو څوک راغلو ملا صاحب چې ملا صاحب د فلانه څنګه دی د فلانی خیل څنګه دی د فلانی فکر او مشرب خلک څنګه دی بس ما زه د سترګو اشاره ورته وکوله نور بیا شرح ته ضرورت نشته دا ټول به لاړې درته کی د دې ټولو بیا نفرت وی درنه او کوم لا سب سر وخوره او چو دا سم خلق دي خه خلق دي دعا ورته کوي مرسته ورسره کوي بس نو بیا د تا تزکیه وشوه علما د موږ په ټولنه کې ډیر مهم عنصر دی تاسو وګورئ د دغه اهمیت په نظر کې نیولو سره کله چې يرغلګر راغلي کله چې پردی مفکورې راغلي کله چې کفري او الحادي مفکورې هم افغانستان ته راغلي بیا مولا نه د نظر انداز کړي لپاره نه د غرزولای ځکه به له دینه په دې ټولنه کې د چاره نه کېدله وګوره موږ تاسو ټول په دې باندې او ټول دنیا په دې باندې معتقده ده چې کمونیزم څه شی ده کفر ده که اسلام ده کمونیزم کفر ده او کمونستان کفار دي خو همدغه کمونستان چې په افغانستان کې حکومت جوړ کړ نو بیا دې په خاطر چې په دې ټولنه کې ځان ته یو وجاهت او یو مقبولیت ګټل وي د خلکو په منځ کې ځان د مسلمان په حیث باندې مطرح کړی او د ولس د یو مخلص او د یو حقيقي واقدار په حیث مطرح کړی نو به ملایانو ته علما او ته چیرې د شون اسلامي ریاست ورته جوړ کمونیزم وګوره او شون اسلامي وګوره کمونیزم وګوره او ملات ریاست ورکول او وزارت ورکول وګوره دا د دوی مجبوریت و ځکه دوی په دې پوهې ده چې په دې ټولنه کې چې ملا د چا په خلاف ودرېده دغه به خورز نشته ببرک هم د ځان لپاره دلته د شون اسلامی ریاست جوړ کړی او به په وزارت باندې بدل کړ په داسې حال کې چې هغه لیننی مارکسی کمونیست و هغه به خې په دین باندې باور نه درلود هغه په واز کومي خلکو ته ناره وهله چې تاسو باید یو مارکسیستی لیننی یو نوین کمونیست انسان جوړ شئ تاسو دغه هغه ویناوي چې د روزي پای در پای فلم کې دي تاسو ګوري او ټوټه یلته به راغله ده ځوانانو ته توصيه کوي چې تاسو باید انسان نوین یو کمونیستي انسان د تاسو نه جوړ شي د مارکس او د لینن نوم ورته اخلي چې دغه پلویان باید شي دغه په نقش قدم باندې باید روان شي خو امغه هم د مولانا سترګ سوځي ده په دې پیدا چې د دې ټولنې اصلي واکداري او قیادت چې څوک کولای شي هغه په حقیقت کې مولا دی نو ځکه یې د کمونیستۍ باوجود له مولا نه ځان مستغنی او بې پروا نشو ګڼلای او یو ډله دین فروش علما یې لزان سره ملګری کړ ترڅو دغه په ذریعہ باندې خلک ته ځان مسلمانو خي او د خپل حکومت ورته یو ډول د مسلمانانو په خلاف باندې حکومت ونه خي بلکې د مسلمانانو حکومت ورته وخی دا اوس چې انګريزان امریکایان فرانسویان صلیبیان يرغلګر دا راغلي دوی ګوري لوي خو دیموکراسي لوي خو ته لیبرالیزم لوي خو ته هیومنزم لوي خو نه موسیقي لوي خو نه بدبختی لوي خو نه بنوملي کفري تړونونو کې داخله دل لوي خو نه د بشر د حقوقو د نړیوال کفري اعلامیه تطبیقول او منل هغه شهر انسان ته د دین د بدلولو حق ورکي دای په قانون اساسي کې شامل کړل او په خلکو باندې لازم کړل خو له بل خو نه بیا علما او ته د شورای علماي افغانستان په نامه باندې اداره جوړه کړې ده ورته شورای علماي افغانستان د ټول افغانستان په سطح باندې خلاور جباور دین فروش علما په کې راټول کړي دي ترڅو خلکو ته ځان ور باندې مسلمان وخی او وای چې دا حکومت خدای دی مسلمانانو حکومت د ګوره فلانه صاحب د علماو د شورا مشر ده فلانه د حج او اوقاف دی وزارت مشر ده فلانه دا کار نو دوی هم مستغنی کېدای نشي تنه دلته که کافر راځم د مولا احترام بکې مسلمان خو باید وکوي زه ته د مجاهد په حیث زه ته د داسې یو چا په حیث چې دین ته خلک را بلو نو د علماو سره باید هماهنګي ولرو او د دوی اهمیت باید درک کو او د دوی سره په تفاهم کې خپل کارونه خپل پروګرامونه خپل دعوت ال الله دا په مخ باندې بوزو نو له علما سره به کار څنګه شریکو څه به ور سره کو اول دا چې له علما سره به ناست کوي مجالس به سره کوي روابط به ورسره ټینګوي کور ته به ورځي کور ته به راغواړي دفتر مرکز ته به راغواړي الته به کینی عرض به ورته کوي چې مولوي صاحب ملا صاحب شیخ صاحب د دې وطن سړی ته د دې وطن امام ته د خلک پنځه وخت په سات تاب سر راځي د خلکو باندې نمونه تای کی جنازې ته ورته کوي د خلک قران لتانز د کوي د دې خلکو د روا او د ناروا د معلومولو هغه مصدر ته پښتنه لتانه کوي خو راځي چې د خلکو ته یو دینی دعوت ورته داسې شروع کو چې د دې خلکو په ژوند کې یو بدلون راشي د خلکو په افکار او نظریاتو کې بدلون راشي دا د کفر مخنیوي ور باندې وشي د کفري تاثیراتو مخنیوي ور باندې وشي نو مجالس به سره کوي خپل خبر به سره شریکوي او یو ډول داسې بلند پروازي به ورنه نه کوي چې وای زه ټوپک والایم او زه سرګروپ مو زه مجاهد مو زه ډلګي مشر مو زه قومندان زه راکټونه ولم او زه ټوپک لرم زه دزې کوم زه کاروان ولم مولا نه بزان لوړ نه غني په حقیقت کې مولا د تانه لوړ دی ځکه چې هغه الله ستایل دی هغه محترم انسان دی او د اهمیت په لحاظ هم چې د اهمیتونه ما درته مخکې یاد کړل په دې وطن کې هغه مهم سړی دی نو یو خبر علماء سره ناشته وکوي روابط ور سره یو ځل نه دو ځل نه هر وخت بکینه ور سره مولا ته بزان محتاج معرفي کوي مولا ته بتزان کشر رور معرفي کوي کینه به ور سره او دغه اعتماد به حاصلوي ځان سره به هماهنګ کوي دا یو خبره دویمه خبره ده چې علما بل ځان سره په روحي لحاظ په وجداني لحاظ په سیاسي او مفکوروي لحاظ باندې شریکوي دا کومه نظریه کومه عقیده چې ته لري د کومه د پاره چې تا کور پریخي کار دی پریخي زندگی دی پریخي خپل سر دی په لاس کې نیولې قرباني تر وتلې جهاد کوي دا نظریه ملاته وروړاندې کا یا به داسې وي چې ملا به تر تا مخکې دا نظریه لري یا به داسې وي چې دا نظریه به ورکوي خو یو څه اکټیویشن ته به ضرورت لري دا نظریه به ورکوي یو څه تازه کولو ته یو څه فعالولو ته به ضرورت لري او د کمپیوټر ځینې پروګرامونه داسې وي کنه ځینې سافټویرونه چې هلته موجود وي خو اکټیو شوی نه وي به چې ته اکټیو کې نو زیاتی فعالیت شروع کی ډیر ملایان به داسې وي چې په جهاد به هم باور لري هم به یقین لري هم به فقه د جهاد ور معلومه وي خو بس یو څه حالات به داسې په ذهن ور حاکم شوي چې دی به د عمل میدان ته نه راوتلی ته ورسره کین په وجداني لحاظ په شعوري لحاظ په مفکوروي عقیدوي لحاظ په سیاسي لحاظ باندې په دې خپل داعیه کې دی در سره در شریک کا دی به د تا ملاتړ شي دی به د تا پښتوانه شي دی به د تا کوربه شي دی به د تا په حقیقت کې یو رهنما شي په داسیمه کې به د تا دی داسې یو څوک وي چې د تا په نفع باندې به خلکو ذهن سازي کوي درېمه خبره ده چې علما حضرات شکر د په ټولو مساجدو کې دی او مساجد هم غو تاسو مخکې یاد کړل چې که په هر ولسوالۍ کې یوازې سل کلی وګڼو او بیا په هر کلی کې دوه مسجد وګڼو نو 200 مسجد شو او دا 200 چې بیا په لس ولسوالۍ کې ضرب کې نو 2000 مسجد دا 2000 په هر مسجد کې د تا یو ملاشته ده دو زره ملایان دو زره کسان عسکر دو زره کسان مامورین یو دو زره کسان نمایندگان ممثلین دی یو څوک ولري او بیا د الته د فکر نه خبريږي دا به څونه د تاسف ځای چیرته خلک عیسایان کافران دوی یو دو مبشرین یا منصرین دی دوی راولېږي به چې ګوره څه مده ورسته هم مرکز جوړ کړي هم یو کلینیک جوړ کړي هم یو دو کسان به غیرتان کافر کړي او د تا د په یو ولایت کې 2000 کسان د دین نمائندگان او امامان موجود وي او بیا د تا سره په دې وطن کې هماهنګي کمزوري وي یا د تا پیغام دی ولسته د د په ژبه باندې نخ پریږي نه دی ورسیږي دا په حقیقت کې تنبلی وي او د دې د لوی ظرفیت نه د دوی د لوی توانایې نه دا به محرومېدل وي ځکه 2000 نمائندگان است په حقیقت کې لري کم تر کمه 2000 دا 2000 چې ته ټول سره منظم کې مرتب کې او هماهنګ کې برنامه ورته ورکې موضوع ورته ورکې درس ورته ورکې نو دا به لوی تحول راولي په خلکو کې 2000 نوي زر زر نوي 1500 1500 نوي سل چې 500 هم ورکې ته منظم کې هماهنګ کې یو مجلس ورته جوړ کې یو کار یو وظیفه ور وسپاري ورته نو کرا کرا به دا کار روان شي دا به د 2000 ټولو ته ورسیږي تر دې نور ته ورسیږي د دوی مریدانو ته ورسیږي د دوی اتباع ته ورسیږي د دوی شاګردانو او طالبانو ته ورسیږي هغه ته ورسیږي چې د فقه درس نه وایي د صرف نحو درس نه وایي هغه ته ورسیږي چې دم دعا ته ورته راځي هغه ته ورسیږي چې د روا او د ناروا د معلومولو په خاطر د ترازی نو دا به ټول په حقیقت کې د تا نمائندگان د تا د فکر ممثلین به ځکه د موږ تاسو فکر څه داسې د پټ او د فنا فکر نه ده چې دا اوس موږ خپل مفاهیم او خپل عقاید او خپل نظریات د موږ له خلکو پټ ساتو دا خو د دین خبره د خلکو ته کوو که د جهاد په شکل کې ده او که د دعوت ال الله په شکل کې ده مقصد خو د موږ تاسو خلک دین ته را بلل دي کنه دلته هم هغه صدا سي او پټه مفکوره نه روانه کړي چې اوس به لکه کمونستان غوندي یا نور بيدونو خلکو غوندي یا گمراه طائفو ډلو غوندي له خلکو نه پټ ساتو من خو د الله سپین قران ته خلک رابلو من خو د اسلام صحیح سنی فهم ته خلک رابلو من خو د کفر په مقابل کې د ځوانانو د درولو لپاره خلکو ته ذهن ورکو ورته دا تاسو د دین دښمنان د کافرانو د دوی په خلاف راشي و درېږي نو د علما ذهن سازي کول او هغه ته موضوعات ورکول موضوع ورکوي ورته کته وکولای شي چې د 2000 مساجد ته ډېر ولسوالۍ به داسې وي چې ټول آزاد دي ډېر ولسوالۍ به داسې وي چې 15% آزاد دي د 15% یو کیلومتر دوه کې مغه د غلامانو ادارې پاتې دي او باقي مانده نور ټول ولسونه او آزاد دي کته دغه علما باندې وګرځي او په یو ورځ باندې یو موضوع انتخاب کړي یو مهمه موضوع د تقوا په باره کې وي د ایمان په باره کې وي د جنت په باره کې وي د جهنم د عذاب په باره کې وي د رشوت د بدی په باره کې وي د بے حیايي د بدی په باره کې وي د سود د پریخودلو د په باره کې وي د همدردی په باره کې وي د یتیم سره د خیر خیرات کول په باره کې وي دا ته یو موضوع ورکې او د ملایانو ټول باندې ته وګرځي یا خپل مجاهدینو ته وایي دی والی په حیث دی ولسوال په حیث چې مولوی صاحب ته عرض وکوي التماس ورته وکوي خبر ور شریک کوي نن دا یو خبره وکوي د جمعې په ورځ باندې دا ټول ملایان خلکو ته خبره کوي او خلک راځي د جمعې مانځ ته نو چې دا یو موضوع په دا یو ولایت کې په دومره پراخه حجم په پراخه پیمانه باندې په زرګونو او په لکونو کسانو ته ورورسیږي ته څه وایي چې خلکو کې به یو څه تاثیر نه راځي خامخا به راځي ډیر خلک به متاثر کیږي نو موضوعات ورکې علما او ته کې دې ډیر علما د موږ تاسو داسې وي چې همت بلري دین خو ته د دعوت رغبت هم لري څه تجربه به کمی موضوعات به سره کمی کتابونه به سره کمی په ځینې موضوعاتو کې به تحلیل توانایي ور سره نه په ځینو موضوعاتو کې به د دې ضرورت چې ته ورته هغه موضوع تحلیل کې ورته وایې چې مولوی صاحب وضعیت دغه شی ده خبره دغه شی ده حقیقت دغه شی ده که تاسو په دغه موضوع باندې خلکو ته د خپل معلوماتو په اړه کې روایت او حدیث په ویلو سره معلومات ورته ورکړي نو ګوندې خلک په دې موضوع باندې پوښي د حقیقت ورته روښانه شي د توتیه د کفري د سیسې د مخه به پیونی ولای شي مقصد مې دا ده چې علماو ته موضوعات ورپزړه کوي ورکوي او ښه خبره ده د کې د هرې هفته لپاره وي دا په هغه شکل نه لکه په ځین استبدادي حکومتونو کې چې ملایانو ته لیکل پاڼه ورولېږي ورته وایي چې دین اخو دا بس نه شي ویلای نه موږ او تاسو خالص دینی موضوعات ورته وریادو منتها رول به موږ به کېدای چې یو هماهنګ کوننده غوندي چې د علماو ترمنځ د جمعې د ورځې بیان موږ سره هماهنګ باقی مانده نور په همدغه موضوع کې دوی خپل معلومات یاد کړل خلکو ته خپل ورته آیات او حدیث او قصې اشعار بیتونه حکمتونه متلونه ارڅ چې په دې موضوع کې له دوی سره دي هغه په خپل دوی ورته بیانوي بل خبره دا ده ورونو چې په ټولنه کې د فساد د مخنیوي او د اصلاح د خبراوي په کار کې د علماو ملاتړ کول ملاتړ په دې معنی باندې کول چې کلی ته لاړ شي ته په کلی کې وسیږي د هغه کلی خلک پیژني خلک تا پیژني په مسجد کې مونږ سره کوي مونږ ته دونه ته مصالح خلک خالي صلاح دي دغه مصالح کېدل ته دی یو هدف په خاطر باندې چې ته د فساد مخاوني سي د کفر مخاوني سي د خلکو ته وایي چې اے خلکو منګه د یو ورځ به یا بنې نن راغلی سبا تلی خدای مولوی صاحب دلته د کلی سړای ده او مولوی صاحب تاسو ته امر بالمعروف او نهی عن منکر کوي که چا د خبره نه ومنلې چا له سره بدزبانی کړي و چا د په خلاف باندې اقدام او توتیه کړي و چا خدا نه خسته سپکاوی کړي و نو موږ بیا حساب ور سره کولو خلکو سره نو د علماو ملاتړ به وکوي وخت چې علما په دې باندې پوښي د ما تر شاخ او مجاهد شته د ما تر شاخ او جبهه شته د ما تر شا خو ټوپک شته د ما تر شا خو عادل او قاضي شته د ما تر شا خو یو اسلامي نظام شته د څوک شته هغه به بیا ولې سم خبره نه کوي نرغوندې به کوي له چا نه به سترګې نه سوځيږي خو د من خو مولا بیچاره ډیر ځلې کله کله خبره په دې خاطر انداسې نیمه او ژولې وکوي چې خپل بیچارګي مخې ته ولاړوي چې د ما تر شانو څوک دي چې زه د خبره په زغرده وکوم او په قوت باندې وکوم او د یو چا په خلاف باندې زه موقفګیری وکوم د حق او د باطل په مسله کې هغه ته خپل بیچارګي او بیکسي مخ ته ولاړ وي خو چې کله پوه شي چې ما تر شا قوت موجود ده پاور موجود ده هغه به لچانه سترګې نسوځي هغه به پزغر ده باندې خبره کوي نو د علماو ملاتړ وکوي پنځمه خبره دا ده ورونو څلورمه یا پنځمه خبره دا ده چې تاسو د علماو لپاره د هغوی د تنظیمولو او د هغوی سره د خبرې د شریکولو او مهمو موضوعاتو او مهمو کارونو ته دغه د پام دی ورړولو په خاطر له هغوی سره تاسو غونډې وکوي سیمینارونه ورته جوړ کړئ په خاصو موضوعاتو کې د علمی مجالسو بندوبست ورته وکوي مثلا یو موضوع ده دینی موضوع ده فقهي موضوع ده ورته وایي چې مول صاحب دغه موضوع ده په دې کلی وطن کې په دې باره کې د سلګ وضاحت نشته ده یا مثلا ځینې ځایونه دی الته په کې خلک د جمعې مونږ نه کوي مثلا و دې ځای کې د جمعې مونږ نه کیږي تاسو د غسیم علما راټول کړئ په خپل شهر منصبانو تاسو کېنه د جمعې یو محترم او مبارک عبادت دی او په دې باره کې د ځینې مناسبانو سره یا مناسبانو سره ځینې شبهات ور سره موجود دي چې عادت به مونږ کیږي کبه نه کیږي دا اوس هم په افغانستان کې ځینې لوی لوی سیمې داسې دي حتی په ځینې ولسوالیو کې په ولایاتو کې او ولسوالیو کې د جمعې مونږ خلک نه کوي ځینې ځایونه داسې شته ماته خلکو نمونه یاد کړي او مسؤلین یې راته ویلي چې موږ په فلاني ولسوالۍ کې بیخي په ټوله ولسوالۍ کې د جمعې مونږ نه کوي ولې وای الته بس یو څه مولوي صاحبان دی وای چې دلته شرایط نه دي پوره نو که تاسو ورته وایي چې په علمي لحاظ راټول شي دغه موضوع د اوسنیو معلوماتو د پخوانیو معلوماتو پرانا کې په فقهي ډول باندې په مذهبي ډول باندې و چیړي معلومه کوي ځانته او د شریعت حکم ورکه معلوم کوي خلق ته بیان کوي په دې کې ګوره د تابع یوازې د یو موجه رول وي دا به یوازې دوی توجیه کړي باقي مانده نور دوی او کتاب او مجلس او دلیل او د قوت او د ضعف دلایل او عوامل لټول او اخرنۍ فتوا را وستل دا نور به د دوی کار ده هم دغه ډول کې د شی اخلاقی موضوع وي هم دغه ډول کې د شی اجتماعي او ټولنیزه موضوع وي یا مثلا هغه د ودونو مدونو په سلسله کې ځینې کارونه وي یا مثلا ځینې کارونه داسې وي چیرته یو ځای نیم چیرته د سود مود رواج ډیر وي چیرته یو ځای د بی حیاي خبره وي چیرته یو ځای داسې نور ناروا تجارت او تعاملات او د شیان موجود دي په بازارونو په خلکو کې او ته ورته وایي چې په دغه باره کې لګ دینی علمی چیړنه وکوي او بیا خلکو ته د موضوع دی او فتوا په حساب باندې دی فقهي حکم په حساب باندې بیان کوي نو هم د علما په کار اچول شوی هم په دې سیمینارونو کې ول بل سره د دوی نزدېکت شوی پیژنګلوي به حاصل شوی په یو هدف باندې بسره راټول شوی او د تاسو سره به معرفت ټینګ شوی په تاسو باندې به باور جوړ شوی او تاسو ته به دعا کوي د تاسو ملاتړ وکړي د تاسو د ملاتړ لپاره به خلک قانع کوي هڅوي وي او په حقیقت کې به موږ تاسو ټول مغه دی یو کاروان دواړه جانب رانیولي موږ تاسو به هغه جنگي جهادي قتالي جانب رانیولي دوی به هغه دعوتي دینی فقهي او ارشادي جانب فرهنګي جانب دا به دوی رانیولای او دا په هغه صورت کې کیږي چې یو هماهنګي موجوده شي د علماو او د مجاهدینو ترمنځ او دا تاسو هر یو کولای شئ مولوی صاحب کولای شي ولسوال صاحب کولای شي د ډلې مشر کولای شي یو د ګروپ قومندان کولای شي یو بل فرهنګي مسؤل په یو ځای کې دا غي کولای شي چې د غسیمي علما په کال کې خو به یو کرت راټول کی کنه امکان دې دشته چې په هر میاش کې یو ځل دوه ځل راټول کی چې په کال کې یو ځل دوه ځل سیمینار ورته وکوي په غونډه باندې داسې یو محترم نوم کړي چې دا د تاسو تم یو یا فقهي غونډه ده یا دینی مجلس ده یا ارشادي مجلس ده یا فرهنګي مجلس ده یا سیمینار ده یا کانفرنس ده یا یو دعوتی عام غونډه ده په دې مسایلو کې نو دغه خلک تیار موجود دي پر دې ټولنه کې هم مساجد موجود دي د مراکزو په حیث د ځایونو په حیث د کوټو په حیث د حویلیو په حیث د سوریو په حیث باندې چې سورې شته پکې چار دیوارې شته پکې اتفاقی ځایونه دي د دین په خاطر دي د دعوت په خاطر دي حاکم هم پکې ته د مولا په حیث د تا بل ورور د مولا په حیث د کلی خلک هم اعتقاد ورته لري څوک د سره پکې منازعه او جنجال هم نه لري چې د جماعت د فلاني خان صاحب کور دی وجره ده دلته به نه راځي نه دا دی الله کور دی دی الله د دین خبره ورکی کیږي خو چې په مناسبه اسلوب او طریقه باندې او په مناسبه اصول باندې وشي نورونه دا د مجاهدینو د غیر قتالي کارونو په سلسله کې مهم کار دی کچېره منګ او تاسو ورته متوجه شو نو په یو وخت به منګ په زرګونو مراکز فعال کړی وي دغه په زرګونو مساجد چې په ولایاتو کې دي دا په حقیقت کې منګ او تاسو په زرګونو مراکز وي او دغه په زرګونو علما حضرات چې په د مساجد کې د امامانو په حیث باندې دي دا په حقیقت کې د منګ او تاسو ممثلین وي د منګ او تاسو د قضیه د دعوی مؤیدین به وي پورته کون کې به وي ملاتړي به وي او د دې دین فعال سپایان به وي ساتون کې به وي او د دې ټولو لپاره فقط فکر کول یو هماهنګي کول او یو څه وسایل داسې برابرول او یو څه همت کول باور وکړي چې دنیایي شیان چې نه غواړي مال او پیسې هم دا شیان ډیر نه غواړي مولا د پاغه کلی کېشته مسجد د پاغه کلی کېشته لتان نوې تعمیر جوړول نه غواړي ولتان نوې تنخواه نه غواړي ما چې سره منظمې کې مرتبې کې او د کار راهنمایي ورته روخه ورته نور زیاتی دغه د جهاد او د دعوت او د علم د مدرسې د دواړه لیکې سره همزمانه په یو وخت زی او هدف ته رسیږي بل خبره ورونو د غیر قتالی کارونو په سلسله کې هغه د تعلیم خبره ده دا هم تر دې ځای د دعوت خبره وکوله اوس راځو د تعلیم خبره ته تعلیم هم د موږ تاسو په دوه ډول دی یو دنیاوی تعلیم دی یو هم دینی تعلیم دی چې یو مرکز نن سبا مکتب غنل کی یا پوهنتون غنل کی یو د بل مرکز مدرسه غنل کی یا مسجد غنل کیږي یا خانقاه غنل کیږي د دینی ارشاد او د دعوت د دې مراکز دا دواړه هم لمنګ او تاسو نه هم زمانه پالل غواړي هم زمانه کم مکتب ته توجه نه کوله په حقیقت کې د لوی خسارې سره تاسو په خپل مخ شوي او هم هم ځان ته خ ډیر دښمنان جوړ کړ د سبا او هم هم د ولس له جنجال سره مخ کړ ځکه داسې وګڼي تاسو چې په هر ولسوالۍ کې یوازې او یوازې 15 مکتبې په ټوله ولسوالۍ کې د ویسل کلو لپاره دي 15 مکتبې چې 15 مکتبې یو داسې وګڼي چې په دې هر مکتب کې فقط زر کسان شاګردان دي او د دې زرو نه د 1500 کشران صغیران فرض کړي د 1500 خو بالغان زلمیان دي نو دا دونیم زره کسان زلمیان دي تاسو دا یو دونیم زره کسیزه جبهه ده دا دونیم زره کسیزه جبهه کتا و پالله د تا ده کتا سنبال کړه د تا ده که تا پیغام ورورساوه د تا ده که تا خپل فرهنګ او خپل معنویات ورورسول خپل مفاهیم او خپل عقاید د ورورسول دا د تا ده کنه دا د دښمن په لار باندې روان خلک دي سبا ته به دا د تا په خلاف باندې درېږي ولی ځکه چې نصاب ورته بل چا جوړ کړي ځکه چې تنخواه معلم ته بل څوک ور کوي ځکه چې حساب ور سره بل څوک کوي نمرې ورته بل څوک ور کوي پوانتون بل چا ورته جوړ کړي ده په نصاب کې ورته مفردات او مزامین او ارزښتونه دا ورته بل چا ټاکلي دي دا به د مغه نظریه اخلي چې دغه نظریه اخلي اڅوک چې خرچه ور باندې کوي دا به دغه ملګری کوي خو که تا خرچه ور باندې وکوله تا و پالل تا پښتنه وکوله تا هم دردي وسره ولرله تا زمينه سازي ورته وکوله او تا د په نصاب کې د فساد نه خونی ولا هغه کم مفاهیم کوم کتابونه کوم نظریات چې د دښمنانو په ګټه باندې الته په کې ځای په ځای شوی دي دغه دی وېستل د دوه مخنیوي دی وکاو د دوه په ځای دی بدیل مزامین خه اسلامی مزامین او مفاهیم دا د ورته معرفي کړه ورو د رسول ورته کتاب د ورپنخه کا ورته یا د مثلا چاپ کړه یا د نوٹ په شکل باندې الته کاپی کړه ور د کړه ورته چې دغه مفهوم په ځای دغه مضمون په ځای باندې دغه ورته وایي نو په حقیقت کې دغه ځوانان د 15000 وینو 15000 کسیزه جبهه شو دي ته او که دونیم زره بالغان دونیم زره کسیزه جبهه شو دیتا دا هم د سبا ورځې مجاهدین دي هم د سبا ورځې انجینران دي هم د سبا ورځې ډاکټران دي هم د سبا ورځې د دې وطن د ادارو چلوونکي دي هم د سبا ورځې پوزیان دي دا ټول د دې وطن خپل خلک دي که په دین باندې پوه شو د دین لپاره کار کوي که په بيدینۍ باندې پوه شو بیا د بيدینۍ لپاره کار کوي ځکه خو دښمنان ډیره توجه تعلیم ته کوي ډیره توجه مکتب ته کوي ډیره توجه نصاب ته کوي د هغه ذهن سازي ته کوي او په دې باندې بيخي ډیره خرچه کوي نو د مکتبونو پالل د موږ او تاسو د غیر قتالي وظایفو له جملې نه دي د غیر قتالي وظایف له جملې نم دي ده او کچیر خدا نه خواسته تاسو د مکتب غم ونه کول او مکتب ونه پالل شو مکتب ونه ساتل شو او بلکې لا د تاسو د شتون په ساحه کې مکتب بند شو نو الته به بیا داسې یو بهراني حالت راځي چې دغه په زرګونو نوي ځوانان شپارس کلن ولس کلن تلس کلن ونس کلن ځکه چې په وکلنۍ باندې مکتب کې شاملېږي او دولس کاله نور وای نو بیا دا څو کاله شو ټول نو لس کاله شو کن نو لس کلنۍ پورې ځوانان چې دا ټول د لیونتوب او د جوش په مرحله کې روان وي دا د هوش مرحله نه ده دا د جوش مرحله ده هم په فزیکی رواني لحاظ باندې د جوش مرحله ده هر ورځ په بدن کې بدلون راغلی څنګه چې د په بدن کې بدلون راځي دغه سره د په دماغ کې بدلون راځي دغه سره د په حواسو کې بدلون راځي دغه سره د سایکولوژي کې بدلون راځي هر ورځ د په نو خیالاتو کې ده ځکه دی باید په یو قالب کې وساتل شي دای باید د جدي سرپرستی لاندې وساتل شي دای باید په یو منظم نصاب باندې تربیه شي خو کله پرې خو د او یا د تاله وجنه مکتب بند شو یا د تا د شتون په ساحه کې مکتب بند شو تاسو خبرې شل دي الکانو نه بچ جوړي یو برخه خو به زی چیرته په اردو کې چیرته په پولیسو کې چیرته په استخباراتو کې په جاسوسي کې په دې کې ځان ورچي یا به اربکیان کیږي وای چې څه چلو کونه بس دغه چاره نور مکتب شته نه کار نشته یو برخه بزی یا په ایران کې مزدوري کوي چیرته به د خلکو مزدوري اعلان په سختي مسافري دربدري کې الته به د ذلت ژوند تیري پیسې به بیاغلت نه په لارو کې اخلي یا به یو برخه د اروپا په تلوسه باندې وزي یا به مایان خو سمندرونو کې به ډوبيږي او چالت ورزي به په کلیساګانو کې شپې تیري او الته به د ذلت امیز ژوند سره مخ وي څوک په پارکونو څوک به د پلونو لاندې څوک په اډو کې د موټرو څوک یو ډول په داسې ځایونو کې چې الته څوک د ریل ګاډي په اړه کې پراته چې څوک د بسونو اړه کې پراته څوک په ځنګلونو کې پراته د دین نه خلاص اخلاق خلاص له ټولنیز رقابت او څارنې نه خلاص او بیا هغه وحشتونه مکه کیږي چې د خبرونو کې موږ تاسو ګورو چیرته په دوی باندې تیرای شوی چیرته دوی تیرای کړی چیرته څوک وژلی چیرته اغلا کړی چیرته وحشت کړی چیرته په خپل منځو کې یو بل سره جنایات او فحشا کړی د بدی قصې دا چې د میډیا تر اوسه داخله ډیر لګ دي دا ولی ځکه چې دلته مصروفیت ورته نشته چې مصروفیت د تا په ساحه کې وران شو مکتب وران شو نو یو برخه به زیاروپات دا به تی جوړیږي ولی ځکه چې تا مصروفیت ور ختم ک کنه یا د تا د وجه نه مصروفیت ور ختم شو چې مصروفیت ختم شو نو خود به د شي نه تمخه کوي دینی توجه نشته توجیه نشته څارنه نشته رقابت نشته او مصروفیت هم نشته چې د سهار لخوا د 15 ساعت شپږ ساعت مکتب کې مصروفي د څلور ساعت لري په کورنۍ وظیفه باندې مصروفي یو ساعت نیم ساعت دوه ساعت د سبا لپاره آمادګۍ باندې مصروفي یو څه مودې امتحان ته په آمادګۍ باندې مصروفي لږ ساعت د بیرون هوا خوري ته مصروف وي په پټي کې د بیل بیلچه وهل په دې باندې مصروف وي نو چې دغه شیان نه وي خو بیا به خود دغه بازی کوي نو څوک به بچه بازي څوک به سګ بازي څوک به زنکه بازي څوک به کوتر بازي څوک به بدنه بازي څوک به غل وي څوک به پوډری وي څوک به چرچی وي څوک به شرابي وي بس دا شیان به ورنه جوړي او د دې ملت آینده به بیا د تباهي سره مخ کیږي هغه خلک چې د مکتب سره دښمنی کوي دا خلک په حقیقت کې نه پیږي بلکې که دوی داسې ووایي او د موږ امید هم ورنام دا ده چې هغه خلک چې د مکتب سره یو ډول حسادت لري هغه د دې وجه نه نه چې مکتب کې سواد ده یا مکتب کې علم ده یا مکتب کې پوهه ده یا مکتب کې تخنیک ده بلکې هغه د دې وجه نه چې دا بدبخت قشر چې دا, دا موږ ته د مکتب له دروازې راغی خلقیان مونږ ته د مکتب له دروازې راغلل پرچمیان مونږ ته د مکتب له دروازې راغلل لیبرالان مونږ ته د مکتب له دروازې نه راغلل کمونستان چپیان دا مونږ ته د مکتب له دروازې نه راغلل دیموکراتان مونږ ته د مکتب له دروازې نه راغلل د انګريز جاسوسان او غلامان او د فحشا او خبرونکي دا مونږ ته د مکتب د پانتون له دروازې نه راغلل دلته به کې مکتب ملامت نه ده دلته کې پوهنتون ملامت نه ده دلته کې هغه نصاب ملامت ده چې هغه د پردې له خوا نلته ټاکل شوی او هغه تعلیمي روحیه او هغه تعلیمي نظام ملامت ده چې د یو اشغالګر دی یا یو مستبد یا د یو کفري یا د یو بیلار نظام له خوا په خلکو باندې الته تحمیل شوی دی کچیرته موږ تاسو مکتب په خپل لار په خپل مفاهیم او په خپل عقاید او په خپل نظریات باندې ودان کو سمبال کو دا ځوانان خو د موږ د وطن ځوانان دي دا خو د موږ د وطن ګلان دي دا خو د موږ بچیان دي دا خو د موږ د جګر ټوټې دي دا خو د موږ ستر سترګې دي دا خو د موږ امیدونه دي دا خو د موږ آینده ده دا خو د موږ د ژوند شاتیر ده ده د ژوند روح د دغه خلک چې دا ورکه نه بیا خو بنو دا وطن وران وي چې علم نه وي فرهنګ نه وي تخصص نه وي طب او طبابت نه وي انجنیری نه وي هندسه نه وي صنعت نه وي موږ خو بیا ټول عمر په محتاجۍ کې وسیږو موږ خو بیا ټول عمر د خلکو کباړ استعمالو هغه هم کراوه رسیدل نو لمکتب سره د منګه دښمنی نشته لمتعلم سره د منګه دښمنی او بدبینی نشته لمحصل سره له پانتون سره د منګه دښمنی او بدبینی منفي ګرایي نشته او نه باید وي ها که منګه څه ملاحظات لرو نو هغه د نصاب په اړه باندې لرو د هغه مفردات په اړه لرو چې د دښمن اهداف لپاره ځای په ځای شوی دي منګه د هغه معلم سره لرو چې د دین په ځای بيدینی خلکو ته ورتلقیني ورزده کوي باقی مانده دا چې مکتب څه شای ده دا د منګ دی وطن شای ده د منګ خپل مال ده شاګرد د منګ خپل بچای ده او اداره باید د منګ خپل اداره وي نو تاسو هر یو په خپل سیمو کې په خپل ولسوالۍ او په خپل ولایت او په خپل منطقو کې د مکتب پالنه وکوي او د مکتب پالنه که اوس ته تنخوا نشي ورکولای که ته اوس لابراتوار ورته نشي جوړولای که ته اوس کتاب ورته نشي چاپولای کم تر کمه دا خو کولای شي چې ورشه د ادارې سره یو هماهنګي ولري د مدرسینو سره د استادانو سره د معلم سره معلم سره د مدیر سره کینې اطمینان ورته ورکې د امنیت اطمینان ورته ورکې د حاضرې او غیر حاضرې نه ځان خبر کې محاسبه ور سره وکوي یو نیمه تحفه د لاس کې دا ورکه ورته شاګرد ته یو قلم یو پنسل په لاس کې ورکه که کتاب نشي ورته چاپولای نه د 2 روپۍ د 1 روپۍ یو پنسل خو ته په لاس کې ورکول شي ورته امنیت ورته ونیسي لارښوونه ورته وکړي او اسلامي ترانه ورته ورزده کړي وخت په وخت لاړ شي شاګردانو باندې وګرځي پوښتنه وکوي دینی مسایل ورسره مطرح کړي او یو اسلامي روحیه ورته ورکړي دا شیان د موږ تاسو د غیر قتالي مسؤلیتونو له جملې نه دي چې باید ورته متوجه شو او دا ډیر مهم باب دی ځکه چې د مکتب بچیان دا یو نه دي دوه نه دي دا 15 میلیونه انسانان دي په دې خاوره کې 15 میلیونه انسانان یو میلیون لس لکه یو نیم سل لکه انسانان دي دا ته له پامه غورځوي یو نیم سل لکه انسانان له تانه پردي کیږي یو نیم سل لکه ځوانان د تاله منګول وزي د بل چا منګول ته ورلويږي د تاله قطار وزي د بل چا په قطار کې دريږي دا خو لوی خساره ده هم د نن لپاره خساره ده هم د سبا لپاره خساره ده چې څومره توجه کوي څومره له لاسه کوي مکتبونه ودان کوي مکتبونه وپالي مکتبونه تشویق کوي او حتی شخصي خلکو ته تشویق ورکړي چې هغه د تاسو د نگرانۍ لاندې شخصي مکتبونه جوړ کړي خیر د خلکو نه د فیس واخلي شخصي مکتبونه جوړ کړي پرېږده چې په شوق باندې خپل کار وکړي ها نصاب کې به موږ دخیل یو په نظریه کې او په تعین د معلم کې په دې کې به موږ ورسره خپل رائے شریکو باقی مانده د د استثمار یا د د سرمایه گذاری او د د پروژه دا دی وی موږ به ورته خیروسی ووایو نو ورونو د جهادي صف د غیر قتالي مسؤلیتونو په جمله کې د مکتب پالل د پوهنتون پالل د محصل پالل د مکتب د شاګرد پالل په مجموع کې د تعلیم تربیه پالل دا د منګو تاسو مسؤلیت دی کې ونه کو نو منګو تاسو به یو نیم سلک انسانان له لاس ورکړي او دښمن برانه په خپل کتار کې درولي دویم جانب هغه د دینی تعلیم او تربیه د ورونو دینی تعلیم او تربیه هغه که په مدارسو کې ده او که په مساجدو کې ده د دوه پالل دوه ته رشد ورکول دوه ته رونق ورکول دوه ته وسایل په لاس ورکول د دوی پالنه او ساتنه د دوی نگرانی د دوی سره همکاري کول امنیت ورته تامینول دوی ته غونډې جوړول دوی ته سیمینارونه او کانفرنسونه جوړول د دوی استادانو ته لارښوونه کول شاګردان هم هنګ کول د جمعې د ورځې د جمعې د شپې یا په نور وختونو کې د بیانیې او د خطابې د ورکولو لپاره د دوی د تمرینولو لپاره پروګرامونه جوړول د تا نگرانۍ لاندې او چیرته یو 200 500 زره روپۍ باندې یو لاسي لا سپیکر ورته اخیستل چې په دې کې تاسو خپل ترانې وایي په دې کې به خپل ویناوي وکوي دې کې خپل تمرین وکوي دوی به روحیه واخلي دوی به هغه څه زده کړي دي په بیان باندې به قادر شي خلکو ته به د دین د رسولو تمرین وکوي او یو ادبي جرأت به خطابي جرأت به ورکه پیدا شي په دې به پوه شي چې موږ د ټولنې د قیادت مسؤلین یو سبا ورځ د دې ټولنې دینی او د دې ټولنې اخلاقی او د دې ټولنې شرعي او اجتماعي قیادت د موږ په غاړه باندې ده د نن نه به احساس خلک رالو شي په مدارس وکړي او که یوازې د یو ضرب زیدون عمرن د پرې خو نو بیا خو به دای بس ټول ورځ به د دو د امر زید د جنگولو کار به دنیا به تنه بل چا نیولي کار به بل چا نیولي اداره به بل چا نیولي دفتر به بل چا نیولي حکومت ورته بل چا جوړ کړي بس دی به یو ضرب زیدون عمران به یو افلاطون ورستو به یو د فارابي جنجالونه به بس پم دې کې بلګیا یو رک به د دنیا له کار له ادارې له دینه به وتل بیا به د اتحاد جهاد فائدت شي دا نظام به چلوي بیا په چا باندې نو راځي چې په دینی مدارسو کې هم چې هم د نصاب خواته توجه وکړو د نصاب د بهترۍ لپاره مشورې ورته ورکو کتابونه ورته تیار کو او چې څونه لواکه پوره وي همکاري ورسره وکړو د استادانو سره د مدیرانو سره د محتممانو سره مدرسینو سره د طالبانو سره د ټولو سره همانګي ولرو او د خپل ورونه وګڼو دوی په سر باندې خپل لاس ونیسو او په دې هم غم کې لزان سره شریک کو ځکه دا سبا ورځ دې کاروان وارثان دي من هم پرون واړو من هم پرون ماشومانو من هم پرون چا لاس نیولې وي او ملاته کې نولې وي نن هم دوی ته خلکو خپل بچان راوستلي ورته کې نولې دي چې دوی ته دین ورزده او دا د الله په لار باندې برابر کړي نو په دې کې باید موږ نه تقصیر ونه شي که دغه مسؤلیتونه او دغه کارونه ته موږ متوجه شو دا خپل کارونه وګڼو نو تاسو باور وکړئ چې موږ سره به د وخت کمای وي وخت بر سره نه پیدا کیږي دا هم ارمان وي چې کش کې ورځ سلويک ساته شي کش کې شپه سلويک ساته شي چې زه ډیر کار پکې وکولای شم زه ډیر خدمت وکولای شم ډیر رسیدګي وکولای شم مطالعه وکولای شم برنامه ریزي وکولای شم خپل برنامه تطبیق کړای شم او خلکو سره یو هماهنګي ایجاد کما د دې جهاد مقاصد او اهداف دا تر سره کما نو دا ټول هغه کارونه دي ورونو چې باید ورته متوجه شو که متوجه نشو نو موږ به تاوان کړی وي موږ به یوازې ورانه کړی موږ به د الله د دین د حاکمولو لپاره په نبوي طریقه باندې کار نه کړی ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند مبارک د په عین وخت کې چې قتال او جهاد او په عین وخت کې دعوت او تعمیر هم و تعلیم هم و انسان سازی هم و د تمدن ایجاد هم و نو ځکه خدای دونه لو اسلامي تمدن مونږ ته هغه په میراث باندې پریخی دی